بیا هم لا حق نه نتیریږي بلال لدین قربانیږي قل مر وهل یو شګو پروت دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د قیامت لویې علامې چې هغه د لمر ختل دي د مغرب نه د دابت الارض راوتل د دجال فتنه د حضرت مهدی علیه السلام وسلام راتلل او همدارنګه د حضرت مسیح یعنی عیسی علیه السلام راښکته کیدل انشاالله په دې موضوعاتو باندې به په څو خپرونو کې وغږیږو په دې هیله چې تاسې په ټولو خپرونو کې زموږ ملتیا وکړئ او په دقیقه توګه باندې واورئ چې پوره معلومات تاسو ته حاصل شي په نورو خپرونو کې د قیامت په علامو باندې غږېدلي وو چې هغه وړې علامې وې د قیامت چې هغه ښکاره شوې دي لکن په نننۍ خپرونه کې او په وروسته نورو خپرونو کې به د قیامت په لوی علامو باندې غږیږو عجم کې نور گزران په ماشولو نیران مدینه دا دی جانا مدینه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایی قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الضابة على الناس زحا وأيهما كانت قبل صاحبها فالأخرى على إسرها قريبا رواه مسلم البته حضرت عبدالله ابن عمر نه بلکه حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریدل چې هغه به فرمایل چې د قیامت په نښو کې چې د ټولو نه مخکې به ظاهریږي هغه د لمر ختل دي د قبلې د طرف نه یعنې لوی علامه د قیامت اوله لوی علامه د قیامت په نښو کې دا ده چې لمر به د قبلې د طرف نه راخیږي او د څاښت په وخت کې به دابت الارض د ځمکې نه راووځي او په دې دواړو کې چې کومه یوه ړومبی شوه نو دویمه به په هغې پسې متصل وي قدرمنو اوریدونکو دا ظاهره خبره ده چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد وفرمایلو هغه وخت د الله پاک له طرف نه رسول الله ته دا ښودل شوي ول چې د قیامت په لویو نښو کې به د ټولو نه مخکې دوه غیر معمولي او د عادت نه خلاف واقعې ښکاره کیږي چا خلاف عادت کارونه یو دا ده چې لمر به د قبلې د طرف نه راخیږي نن موږ او تاسو وینو قدرمنو اورونکو چې لمر د دې طرف نه د شرق نه راخیږي او په غرب کې کوزیږي خو هلته به دا کار خلاف وي لمر به د قبلې د طرف نه راخیږي او په شرق کې به کوزیږي او دویم د یو عجیبه ځناور راوتل دي چې هغه ته دابت الارض په حدیثو کې ویل شوي دي تر دغه وخته پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نه وه ښودل شوې چې په دې کې به کوم یوه پیښه اول وي او کوم یوه به وروسته وي له دې وجې نه محمد رسول الله دا وفرمیل چې کومه واقعه اول وه نو دویمه به هغه پسې متصل وي هغه ځناور چې د ځمکې نه راوځي چې دا هم لوی علامه د قیامت ده د هغه ذکر د الله رب العزت په کلام کې په صورت نمل کې په دوه اتیایم آیت کې راغلی دی او ځینې کتابونو د دې په باره کې ډېرې بې اصله خبرې لیکلې دي چې هغه بې اصله خبرې په عوامو کې هم مشهوره دي او د تفسیر په بعضې کتابونو کې هم دغه شان ګډې وډې خبرې ځینې ضعیفه خبرې لیکلې دي لاکن د قرآن پاک د ظاهري الفاظو او قابل اعتبار روایتونو نه دومره خبره موږ ته معلومیږي چې دا به په ځمکه ګرځېدونکي او منډې وهونکي ځناور وي چې الله رب العزت به د عادت خلاف د ځمکې نه پیدا کوي څنګه چې د حضرت صالح علیه السلام وسلام اوښه الله رب العزت د یوې غونډۍ نه پیدا کړې وه او دغه ځناور چې الله رب العزت دا د ځمکې نه پیدا کوي د الله په حکم به د انسانانو په شان خبرې کوي او الله رب العزت به په هغه باندې خپل حجت قایموي او ځینې روایتونو نه دا معلومیږي چې دا دابت الارض به د مکې مکرمې په منطقه کې د صفا غره نه راووځي لکه کنز العمال په کتاب القیامت کې دا ذکر کړی نو قدرمنو اوریدونکو دا دواړه واقعې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر شوې چې د لمر ختل د مغرب طرف نه او د ځناور راوتل د ځمکې نه په ظاهره باندې دا د دې قدرتي نظام خلاف دي کوم چې د دې دنیا هم نظام دی ځکه نو داسې کم فهمه خلق چې د الله پاک د قدرت د لویوالي نه هغوی ناخبره دي هغوی به په دې هکله باندې شک او شبه پیدا شي نو هغوی ته پوهېدل په کار دي چې دا ټول به هغه وخت کیږي چې د دنیا هغه نظام چې دنیا پرې روانه ده دا ټول نظام به ختم شي او د قیامت دور به شروع شي او ځمکې او اسمانونه به الله رب العزت هم فنا کړي او دویم عالم به پیدا شي نو بیا به هر څه مخې ته راځي چې هغه زموږ د دې دنیا د نظام نه بلکل جدا دي او دې سره تفاوت لري نو قدرمنو اوریدونکو موږ او تاسې مسلمانان یو زما خویندو او ورونو راشئ د الله رب العزت د کلام په رڼا کې همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې ځان د الله د دین نه پوره پوره خبر کړئ او هغه لوی علامې د قیامت چې الله رب العزت به ظاهروي هغه د تفسیر په کتابونو کې او د رسول الله په حدیثو کې ولټوئ چې تاسو ته پوره معلومات وشي او دا خبره هم د یادونې وړ ده چې د قیامت خاص علامې او لوی علامې هم دوه قسمه دي بعضې خو هغه دي چې د هغه ښکاره کېدل به قیامت ته بلکل نږدې وي داسې وګڼئ چې ګوره قیامت به د دغې نه شروع کیږي لکه څنګه چې د سحر رڼایي سره الله رب العزت ورځ پیلوي نو دا دواړه علامې چې موږ په حدیث کې ذکر کړي چې د لمر ختل د قبلې د طرف نه او همدارنګه د ځناور راوتل د ځمکې نه دا هم د دغه قسم نه دي او د دې قسم علامتو کې به د ټولو نه مخکې دا علامې الله رب العزت ښکاره کوي او د قیامت لویو نښو کې بعضې هغه دي چې د هغه ظاهرېدل به د قیامت نه لږ موده مخکې وي او د قیامت د رانږدې کېدلو هغه به نښې وي د دجال راوتل او د حضرت عیسی علیه السلام وسلام نازلېدل چې انشاءالله په نورو خپرونو کې یا په نن خپرونو کې به بعضې زه تاسو ته ذکر کړم حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجل ودابة الارض رواه مسلم حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې د قیامت نښو کې درې هغه نښې دي چې د هغه ښکاره کېدلو نه به پس داسې سړی چې مخکې ایمان نه وي راوړی او نیک عمل یې هم نه وي کړی د هغه ایمان راوړل او نیک عمل کول به هغه ته هیڅ کومه نفع او ګټه نه رسوي چې هغه د لمر ختل دي د قبلې د طرف نه او د دجال ظاهرېدل دي او هغه ځناواره چې د ځمکو نه راووځي اوس والله زموږ توبه قبلوي چې څومره ګنهګار یو خو چې د قیامت لویې نښې راښکاره شوې هلته به بیا د توبې دروازې بندې شي د توبې دروازې به وتړل شي چې هر څه زاري به کوې د ستا توبه به نه قبلیږي نو قدرمنو اوریدونکو چې کله دا درې نښې ظاهرې شي دا خبره به ټولو ته ښکاره شي او په ډاګه به شي چې اوس د دنیا نظام ختم شو او د قیامت وخت نږدې راغی ځکه نو دغه وخت ایمان راوړل او د ګناهونو نه توبه کول یا صدقې او خیرات په شان نور نیک کارونه کول چې مخکې یې نه کړي داسې دي لکه چې د مرګ دروازې ته په رسېدو او د غیب و حقیقتو په لیدو څوک ایمان راوړي د وخت کې ایمان راوړل فایده نه کوي چې یو سړی مري او د مرګ په وخت کې ایمان راوړي نو همدارنګه قدرمنو اوریدونکو چې کله دا لویې نښې د قیامت راښکاره شوې هر څوک چې نیک عملونه وکړي توبه وکړي زاري وکړي هغه بیا د الله رب العزت په دربار کې نه قبلیږي نو راشئ اوس الله ته د عاجزي لاسونه پورته کوي د تضرع لاسونه الله ته پورته کوي د خپل په ګناهونو باندې ندامت او پښیمانی وکړئ د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ او تل لپاره په دې تلاش کې اوسئ چې الله زموږ نه څنګه راضي شي او د خپل نیکو اعمالو کې د خپل رب رضا ولټوئ د دنیا ژوند ډیر محدود دی که د الله رب العزت عذاب راغی بیا د الله عذاب عام دی هغه چا چې ګناه کړي وي او که نه وي کړي هغه به ټول د الله رب العزت په عذاب کې بیا راګیریږي بیا به خلاصون نه لري ډېرې لویې فتنې موږ پسې را روانې دي الله دې په موږ باندې رحم وکړي حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه روایت کوي فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال رواه مسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وفرمایل چې د حضرت آدم علیه السلام وسلام د پیدایش نه تر قیامته پورې به داسې واقعه او حادثه د دجال د فتنې نه لویه او سخته بله نه وي یعنې د دجال د فتنې نه به لویه بله فتنه په چا باندې نه راځي مطلب دا دی چې د حضرت آدم علیه السلام وسلام د پیدا کېدو نه تر دې ساعته او د دې ساعت نه تر قیامته پورې چې د الله په بندګانو باندې کومې بېشماره فتنې راغلې دي یا به راځي دا فتنې به د دجال د فتنې نه ډېرې کمې وي او د دجال د فتنه به د هغو ټولو نه لویه او سخته وي او د الله رب العزت بندګان به په دغه ورځ او په دغو فتنو کې په سخت امتحان او ازمیښت کې وي الله رب العزت دې موږ په ایمان قایم ولري او د ایمان سره دې موږ له دې دنیا نه رخصت کړي چې ډېر سخت حالت موږ او تاسو باندې را روان دي دا منکرات دا فحشا او دا فجې چې نن ورځ موږ په ټولنه کې وینو هر انسان دې خپل سر په خپل ګریوان کې کته کړي ودې ګوري دې ته دې متوجه شي ځان سره دې حساب وکړي که زموږ خویندې دي او که زموږ ورونه دي چې موږ څومره د الله رب العزت په اوامرو باندې قایم یو څومره د الله رب العزت په رضا باندې کارونه کوو او څومره په فحشا او په منکراتو کې ګیرو دا ټولې فتنې دي ټول عذابونه دي د رب العزت الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه رواه البخاري ومسلم د حضرت ابي هرره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې هغه فرمایي رسول الله وفرمایل آیا زه تاسو ته د دجال د فتنې په هکله داسې خبره ونه کړم چې هغه یو پیغمبر هم تر اوسه پورې خپل امت ته نه ده کړې هغه دجال به لوند وي یعنې یوه سترګې کې به سترګه به داسې لنډه وي لکه ګوره د انګور د دانې په شان به هغه تڼاکې وي او ده سره به یو څیز وي د جنت په شان او یو څیز به دې سره وي د دوزخ په شان نو هغه چې چاته جنت ښکاره کیږي هغه به دوزخ وي په حقیقت کې او هغه څه چې چاته دوزخ ښکاري هغه به په حقیقت کې جنت وي او زه تاسو ته د دجال په هکله خبرداری درکوم رسول الله وایي لکه څنګه چې نوح علیه السلام چې د الله رب العزت پیغمبر و خپل قوم ته خبر ورکړی و چې د هغه خبره یې ونه منله الله رب العزت هغه ټول غرق کړه نو رسول الله موږ ته دجال په هکله خبرداری راکړ د حدیثو په کتابونو کې د مختلفو صحابه و کرامو نه د دجال متعلق حدیثونه روایت شوي دي چې په مجموعي ډول ترې دا خبره په قطعي او یقیني توګه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت ته نږدې د دجال د ښکاره کېدو خبر راکړی دی دې کې کم شک نشته او دا دا به د الله عزت د بندګانو د پاره عظیمه او سخته فتنه وي هغه به د خدایي دعوا کوي او د دې په ثبوت کې به عجیبه عجیبه کرشمې ښیي په دغه کرشمو کې به یوه دا هم وي چې ده سره به یو نقلي جنت او دوزخ وي او حقیقت به دا وي چې کوم ته هغه جنت وایي هغه به دوزخ وي او چې کوم ته هغه دوزخ وایي هغه به جنت وي دا هم کیدای شي چې د دجال سره دا جنت او دوزخ صرف د جادو او د نظر د فریب په نتیجه کې وي او دا هم ممکنه ده چې څنګه الله پاک په خاص حکمت سره زموږ د ازمیښت دپاره شیطان پیدا کړی دی نو د الله رب العزت په قدرت سره به الله هم دجال بم پیدا کوي دغه شان به د دجال سره جنت او دوزخ به الله هم پیدا کړي الله به موږ خپل په امتحان او ازمیښت کې غورځوي او دې سره به د ده د دجالتوب او د دروغجنوالي یو بل ښکاره علامت هم وي چې یوه سترګه به لنډه وي او د انګور د دانې په شان به هغه تڼاکې وي د دې باوجود هم د ایمان نه محروم خلق او د خدای نه ناخبره خلق یا د ډیرو کمزورو ایمانو خاوندان به د ده د دې کرشمو او جادونه متاثره کیږي او د خدایي دعوا به په ټینګه وګڼي چې واقعا کومه دعوا چې دې د خدایي کړې دا په دې کې صادق دی او چې د چا د ایمان حقیقت نصیب شوی وي د هغوی دپاره به د دجال ښکاره کېدل او د هغه د عادت نه خلاف کارونه کول د هغوی د ایمان د زیاتېدو سبب به جوړیږي او د دجال په مقابل کې به مبارزه کوي نو چې کله مسلمانان دا دجال ویني نو دوی به دا وایي چې دا هغه دجال دی چې خبرې موږ ته محمد رسول الله راکړی او د هغه د شان ظاهرېدل د هغوی د درجو لویېدلو وسیله جوړې شي یعنې چې کله به دجال ظاهریږي نو د مسلمانانو ته به الله رب العزت نور هم تقویت ورکوي او د هغو ایمانونه به الله رب العزت قایموي ځینې کارونه دي چې هغه د دجال په لاس باندې واقعا خلاف د عادت ظاهریږي داسې کارونه به وکړي چې په ظاهره خو به د انسان او هر یو مخلوق د طاقت او وس نه به بهر او بالا وي لکه ده سره به جنت او دوزخ وي چې مخکې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل او بل دا چې دا به وریځو ته حکم وکړي چې باران وورئ او د ده حکم مطابق به باران وشي او بل دا چې دا به ځمکې ته حکم وکړي چې فصل راوخیجوه نو ځمکه به هم د دې دجال حکم ومني او فصل به رازرغونه وي او دا چې د خدای نه نابلده او ظاهر پرسته خلک چې کله داسې واقعات ویني نو هغوی به یې په خدایي ومني چې واقعا دا خدای دی نعوذ بالله من ذلک او کم کارونه چې دجال ښیي چې کله نور خلک دا ومني د دیو به دنیوي حالات ډیر ښه شي او په ترقي کې به وي او هغه کسان چې د دجال په مخالف کې راوچت شوي په مقابل کې او چې کومه دعوا د خدایي دی کړې هغوی یې ردوي هغوی به په تکلیفونو کې راګیر شي او بل به دجال دا کار وکړي چې یو ځوان او مضبوط ځوان به قتل کړي دوه ټوټې به کړي او بیا به په خپل حکم ژوندی کړي او دواړه به یو ځای کړي دغه شان د عادت خلاف کارونه چې د انبیا علیه السلام وسلام د لاسو باندې ظاهر شي نو هغه ته معجزه وایي لکه د حضرت موسی علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام یا د نورو انبیا علیهم الصلاة وسلام ذکر چې په قرآن کې راغلی یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شق القمر او نورې معجزې او که داسې خلاف عادت کارونه د صالحو مؤمنانو د لاسه ظاهر شي نو هغوی ته کرامت ویلی شي او که داسې خلاف عادت کارونه د یو کافر او مشرک او ګنهګار بنده له لاسه وشي نو هغه ته استدراج ویلی شي د دجال د لاسه چې کوم دغسې کارونه کیږي هغه ته موږ هم استدراج وایي نو قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت دا دنیا امتحانګاه جوړه کړې ده او په, ان... او په انسان کې د خیر او, شو... او شر دواړه صلاحیتونه ایښي دي او د دعوت او هدایت دپاره یې انبیا کرام علیهم الصلاة وسلام رالیږلي دي او د انبیا علیهم الصلاة وسلام نائبین او وارثین به تر قیامته پورې دغه فرض سرته رسوي او د شر د دعوت دپاره یې شیطان او ځینې د شیطان شاګردان الله رب العزت رالیږلي دي چې هغه هم په انسانانو کې دي او هم په پیریانو کې دي بیا الله رب العزت په بني آدم کې خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هدایت او خیر یعنی الله رب العزت محمد رسول الله خاتم النبیین ګرځولی او پیغمبر علیه السلام باندې د هدایت او خیر طرف ته د دعوت کمال ختم کړی دی نو اوس چې څوک علما دي هغه څوک چې د الله رب العزت د کلام نه خبر دي د محمد رسول الله د لارښوونو نه خبر دي نو هغه نائبین هغه علما کرام به دا فریضه تر قیامته پورې جاري ساتي او د ګمراهانو او شر طرف ته د دعوت کوونکو کمال به په دجال سره ختمیږي ځکه نو د الله د طرف به ده ته په طور د استدراج د دغه کارونو اختیار الله ورکړی وي چې مخکې د دې نه الله رب العزت چاته دا نه ورکړی د هدایت او خیر دعوت په محمد الله ختم شوی علما کرام د وظیفه مخکې دی نو چیرته چې اوس علما دي په هغو باندې دا لازم ده چې د الله د دین نه په پوره توګه باندې خلک خبر کړي او هغه فتنې او د قیامت لویې علامې چې په موږ او تاسو باندې را روانې دي د هغو نه خبر کړي تر څو چې خلک د الله طرف دی الله رب العزت دین طرف ته متوجه شي او د محمد رسول الله د لارښوونو مطابق او د الله د کلام مطابق خپل اعمال مخکې بوځي چې الله د هغه فتنو نه موږ او تاسې وساتي او دا به د بندګانو آخري امتحان وي او رب العزت به د دې په ذریعه دا ظاهروي چې د سلسلې نبوت او هدایت خاص کر د خاتم النبیین او د هغوی د نائبانو د هدایت او ارشاد مخلصانه کوششونو په نتیجه کې هغه د استقامت خاوندان هم په دې دجالي دنیا کې موجود دي چې د هغوی په ایمان او یقین کې به د دغې خوارقو په لیدو هیڅ فرق نه راځي بلکه د هغوی ایماني قوت به نور هم زیات شي او هغوی ته به د صدیقیت مقام الله رب العزت ورنصیب کړي او دې فتنې او دې امتحان نه به الله بچ وساتي نو قدرمنو اورېدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو راشئ د الله په کلام باندې منګولې ولګوئ د محمد رسول الله په لارښوونو باندې عمل وکړئ د خپل اولاد د خپل کورنۍ د رسول الله د دین مطابق وچلوئ او هغو ته همدارنګه هدایت ورکړئ چې د قیامت سخت حالت په موږ او تاسو باندې را روان دي هغه سختې فتنې د دجال هم په موږ او تاسو باندې را روانې دي چې الله هم د هغو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي او که په دنیا کې داسې غافلانه ژوند کوو بې اعتنا ژوند کوو د الله دین ته او د رسول الله لارښوونو ته د الله احکام او د الله اوامرو ته دومره اعتنا نه کوو او دوی ته توجه هم نه کوو نو الله به په هغو سختو فتنو کې بیا راګیر کړي خدای دې نه کړي چې په آخر کې بې ایمانه د دنیا لاړ شو او د الله رب العزت په سختو عذابونو کې ګیر شو زموږ بله خپرونه به انشاءالله د حضرت مهدي د راتګ په هکله وي او د هغه په راتګ باندې چې کوم انقلابات او بدلونونه راځي په هغه هکله به انشاءالله د رسول الله د احادیثو په رڼا کې د خپل د فقهاو او مجتهدینو د اقوالو په رڼا کې تاسو سره وغږیږو نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړو تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم